ترتیب دی صورتونو کې څلورم دی پس د صورت آل عمران نا ربط د دغ صورت د مخ کې سره په ډېرو وجوه سره دی یو دا چې صورت فاتحه کې درې ډلې بیان شوې وي یا مخ کی صورت کی حالات د منافقینو ذکر کول د صورت کی حالات د مؤمنانو ذکر کړي امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دی د نور صورتونو نه په اصلاح د معاشره دا سه دا صورت ممتاز دی په هغه نکاحونو چې هغه حرام دی چا چا سره نکاح کول حرام دی دغه سي دا صورت ممتاز دی په غڅلور طریقو د اصلاح د خپل خزه چې د خپل خزه بي بي اصلاح به په کومو طریقو کوي دعوه دی صورت بیان د هغو قوانینو چې پاغه اصلاح د معاشري کې تقسیم د صورت مضمون په لحاظ سره دا صورت درې حصے ده اوله حصہ تر آیت نمبر 57 پورې او پدا کې شپارس احکامات ذکر کړي لاصلاح الرعیت د خلقو د اصلاح لپاره دویمه حصہ د 55 آیت نو اخلا تر 135 پورې او پدا کې اته احکامات ذکر کړي بین الراعی والراعیت د بادشاہ حکمران او د رعایا په منځ کې اته احکامات دریمه حصہ تر اخر پورې بیا 136 نه اخر پورې پاغه کې بیا بیان د فرق سلاسو یعنی مؤمنان اهل کتاب او منافقین دغه څه په دغه صورت کې زواجر دي فرق ثلاثه ولا هغه مخکې تر شویم دي اوله حصہ کې شپارس احکامات له اصلاح الرعیت د رعیت د اصلاح د پرا بسم الله الرحمن الرحیم یات مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے چې آدم نه ټول انسانیت پیدا دی ځکه بی بی حوا چې وا نو دا د حضرت آدم علیہ السلام د ګت سے پختې نه پیدا نو اصل حضرت آدم علیہ السلام دی یو نفس نه الله پیدا کړی دی دی الله نه وخت کو اغه ذات نه ویریږي چې تاسو وخت کو به یعنی عنه دی اغه الله نه والارحام دا والارحام مفعول به دی او دا منصوب دی دغه مضاف اغه الله یې حکم کړی دی چې صله رحمي کوو رشتہ داری ما ماتو حدیث کې دی پیغمبر فرمایي او حدیث هم د مت د بخاری او د مسلم دواړو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې دا رشتہ داری چې نو دا معلق وی د عرش را دام د بخاری او مسلم روایت ته څوک چې دا غواړي چې دا غو پریز کې فراخي وشي راغله په کور دی چې آغا آغا دې سیل رحم کوي آغا دې سیل رحم شروع کوي وينسو له في اثره فليصل رحمه آغا دې سیل رحم اختیار کوي الله تبارک وتعالى فرمایي الله پتا سو نگبان نه څنګه نگبان نه کلا چې تو سه مخالفت کوو د هغه مخالفت سزا به الله در کوي ګورخه الله نگبان د معنا دا چې الله به د تو سه د مخالفت سزا تو سه لر کوي نو د صلا رحمه کوشش وکا او د مخالفت نه ځان وساته اوس هغه احکامات ذکر کوي کوم احکامات چې په اولنې حصہ کې دي اولنې حصہ کې او 50 آیتونو چې پاره کې شپارس احکامات ول اصلاح الرعیه د رعیت د اصلاح لپاره د جاهلیت زمانہ کله چې دین نو خلق به د یتیمانانو د مالونو په بارا کې دومره خیال نه ساتلو نو دوی به هغه طیب مال هغه ستو د یتیمانانو چې کم خ مال به او خ شی به او هغه به واغستو او بیا چې د دوسر به کم به کارا ناکارا شی او هغه به پکې ور کړلو اې دغه لپاره چې هغه کمایم پوره شي او هغه خشه مونږ لرو شي او بیکار شي هغه لوي شي او کچا به ته وې چې دا خو غلط کو دی ویل چې نه دا خو سر په سر شو تفسیر قرطبی ذکر کوي الله وی دغه نه من کړل چې هغه خبيث ما بدلو په طیب سره چې طیب او پاکیزه او خمال راخلې او بیکار مال چې دی هغه ورکی یتیم مال دی وخړلو دا دی خپل ځان له کار وکړو آخرت دی با برباد کو لکه سورۃ النساء کې ورستو لسم نمبر آیت کې بروشي چې څوک هم دی یتیم مال خوري نو آغا په ظلم باندې خپل خېټو لاله جهنم ور چوي مطلب انجام به داوي او هغه را لوی شول نو هغه یتیم چې مخ کې پلار مړ دی نو هغه حفاظت وکا هغه په ظلم باندې ما اخلا په ظلم باندې هغه ما اخلا الله فرمایي و ان خفتم الله تقسطوا في اليتامى کچری تاسو یریږئ دغه خبرنا چې انصاف به ونکړې شي فل یتامى په بارا د یتیمانانو جنکایو کې په نکاح کولو کچې تا ته سه پدا پويګو چې مونږ به وسرا په نکاح کولو کې انصاف ونو کو نو بیا نور لیار د تعالی کول او کړي فنکحو ما طاب لكم نو نکاح کې تاسو په هغه صفت چې خوښ شي تاسو لا من النساء خزنا چې فإن خ وإن خفتم او فنكحوا ما طاب لكم د دغ شرط او جزاء په خپل مینس کې څه مناسبت نه ښکاريږي مفسرین کرام فرمایي چې مختلف توجیهات دي یو توجیه ذکر کئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نه دا منقول هم ده هغه فرمایي چې یو یتیم بچي چې هغه په پرورش د امی عائشه رضی الله تعالی عنها کې وا نو دی هغه چې کوم ولیو اگر رغبت کولو غیر محرم یعنی د خپل د ترزوی سره د نکاح کولو د وجه د جمال او د مال نه او اراده دا و چې نکاح سره وکي په لګ مہر باندې نو اصل کې بنیادی سوچ دی هغه جمال او مال الله فرمایل من کړل الله دې دغه نه چې کچېری تاسو د دوی په مہر ور کولو کې انصاف نشو کولای نو بیا تاسو دې هغه سره نکاح مکو من شو بلکې الله فرمایل د دغه علاوه نور زنانه دي هغه سره نکاح کو تفسیر مظهری دا توجیه ذکر کړي دویمه توجیه دا چې دغه خلکو به د یتیمې بچی سره چې کله به را لوی شو نکاح نه کولا او اسه به ظلم به کولو نو الله حکم وکړو چې نکاح سره وکړو د دغه لپاره چې ظلم په نه کوو معنا دا شو ان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما بغیر النکاح کچره تو سه یریګو چې انصاف به ونکو په بارا دي یتیمانانو کې بغیر د نکاح نه نکاح سره وکړو چې عادل او انصاف دې نه وشي او ظلم دې نه ونشي الله فرمای فن کې حوما طاب لكم من النساء پس نکاح کوي تاسو ما طاب لكم باغ صفت چې خوښ شي تاسو لا من النساء د خزنا د خزو چې کم صفت تاسو له خوښي په هغه صفت باندې تاسو ته کو نکاح کو دا حلال نه څلور نسبتون ندی چې د هغه د وجه نه خلق نکاح کوي دی وخز اسرا تنکح المرات لاربع حدیث کې دی د څلورو وجوهاتو په بنیاد دی وخز اسرا خلق نکاح کوي پیغمبر فرمایي چې ځان کامیاب کا په دا طریقه چې خپل ځان نه معیار دین وګرځوا د دین په بنیاد باندې دا رشتہ کوا دین هغه ډیر وخت پورې شي وي دا نور سيزونه عارضي دي ښا نو عارضي سيز له دومره ترجیح مور کوا په نسبت د هغه شی چې هغه دایمي دی او هغه د تا فائدہ مند دی ورستم د تا فائدہ کوي دا سنو چې کنه خماسا یا سوداسا نو په دغه لحاظ سره مراد تینا دوا دوا درې درې چلو چلو معنا دا شو چې دی وسړی دی پورا دی امتی دی پورا د چلور خزونه سیوا ساتل په یو وخت کې دا جایز نه وا ها کچره په یو وخت کې نه نو زیات هم کې دی شي وګوره الله تبارک وتعالى د دوو دوو دریو دریو او د څلورو حکم فن کې هو امر کړی دی مفسرین کرام فرمایي چې د امر ادنا نه ادنا حیثیت دا د وجوب کنه خود استحباب نه استحباب مطلب دا چې دوا دو نکاحونه کم از کم دا مستحب دي درې څلور دا مستحب دي د معاشري ډیر کارونه داسې دي چې آغا د علاقائی رواجونو او د علاقائی مسایلو د وجنه د دین کارونه خلکو چې دي مخدوش کړي دي د دویم واده خبره کچا وکړه داسې حالانکه قران حکم هم دی د پیغمبر طریقه هم وا د صحابه او طرز هم دی او عقلا هم دا غلطه خبره نه وا خو کچری د دویم واده خبره څوک وکړي نو چونکې خزه خاوند د حقوقو د نه ساتلو خیال نه ساتلو دی وجنه بس د دښین خلکو لا ازغیلو شوی او دا سټکې دی چې کفر دی وکړو دومره ګنا نه نه په دومره څوک پکېږي نه په دومره څوک وسکېږي خو کده دویم واده خبره دی وکړه نو په معاشره کې چونکې د دویم واده سره خلک ظلم کوي ظلم کوي ظلم دا چې د حقوقو خیال نه ساتي د حقوقو خیال نه ساتي نو چې د حقوقو خیال نه ساتي لازمی خبره ده چې بیا هر سړی په لړ کې دا اندېښنه لري چې اسنا چې د حقوقو خیال و نه ساتل شي او مونږ چې تخوشي نه کې دغه وجنا دغه حکم دی الله په دا طریقه باندې مخدوش شوی دی یو عالم د دغه خبرې په باره کې سخت خبره کړې فرمایي ډیر خلک وی دا دویم دریم څلورم واده بد غړي بد داسې غني چې دغه له ضرورتو چاله دیو چې دویم واده ډایرک به توي چې سره په دین کې صرف دا ودونه لري نور کارونه په دین کې نشته وي ته ته چې نور کارونه نشته دام پاکستان دا ته مونږ نور کارونه زمونږ کیسه حل شولا چاله دې چاله کا دویم واده وی جهاد کوم په شریعت کې است جهاد نه تر نه درمه نو تر اوسه پورې د جهاد حکم ته نه ویو خو چې کله دې په حقوق باندې په لکه باندې خبرو غلل نو اوس چې دې د جهاد خبره مې تر یو د شو اوس ته د هجرت خبره مې یو د شو ارڅ تر راځي الله اکبر عالم فرمایي چې کڅوب دی دویم نکاح نه نفرت کوي ګوره یو خو نفرت په دغه نسبت سره وي چې خلک یې چې ظلم به وکړي دا ځان نه خبره ده نه یادای اسه به سي دغه دویم نکاح بدیش او بد په لګي نو هغه عالم فرمایي چې د کفار دا عادت و چې اوی به دی الله حکمونه کوم چې ما انزل الله دا به بد غنل ان پورا قران کریم به بد غنل څنګه چې الله نازل کړو دا هغه فرمایي چې دا دویم نکاح حکم چا نازل کړی دی الله نازل کړی دی نو چې څوک دی الله دغه حکم بد غني نو دا هم څه شي کوي دا هم د کفار هغه عادت اختیار دی ځکه قران کریم کې الله فرمایي چې ذالک بانهم کرهو ما انزل الله دغه کفار ما انزل الله بد غنل نو ما انزل الله کې نکاح هم دی یو سړی چې حقوق ساتل شي نو هغه له دارو ساتي پاتې شو نن سبا معاشره کې اکثر نقل داسې دي چې هغه غریب دی یوې خزي حقوق هم ساتل نشي رسولای تا نه به تاسو کوي چې وی دوه دونه خو کوي خو حقوق یې ساتل رسولای شي ته لکه تاسو کا چې ته د یوې خزي حقوق ساتل رسولې اسی دې بل سړي از غیر تا غړ چې دي تیر لیدای شي نو خپل حقوق د خزه نه ادا کړي کور کې چې حالات وګوري کور کې چې د هغه نظام زندگی وګوري مکمل چې دی خزه د خاون نه خپا خاون د خزه نه خپا څوک د غیرت په نوم څوک چې دی د دوستو په نوم باندې د خپل خزه حقوق او خزه د خاون حقوق په مال کوي اسی فطرتن چې دی دی و انسان نه پورا الله چې حکم کړی دی نو پدا کې به څه حکمت وي نو کا یو سړی دا نکاح کوي نو په شریعت کې دی اغه اجازه شته بیا ډېر خلک چې د خزینه په کې تاسو کا د خزینه په کې تاسو چاره وسته دا خو دی الله حکم دی کبه د خزینه په کې ته پوسې بیا د منځ ته پوسن دي کوي چې لکه المنز کوم لوړ شم لوړ نشم ګل بابور ته اجازه تروکا یا چې دې کله روزان نسې نو بیا پښمنه کې د سلسله وته دواړه نسې چې ګل بابو روزاونه سم کوونه نسم سلا د الله حکم دی کنه ته نو کې پښتنه نورو کړي ور په شي په دین کې په شریعت کې دی الله په حکمونو کې هغه د خزینه ته پوس نشته دا یو حکم دی ها بل خبره اهم خبره چې ظلم مکه وګوره زیاتې مکه وا توبه الله په خپل ظلم او زیاتی را نسی هغه عدالت دی الله دی ته چې څه کوي الله دی ویني چې ته څه کوي میلان کم طرف لا کوي توجه دې کم طرف لا دو خرج خوراک کم طرف ډیر اچوي نور د زندگی نظام هغه څنګه څنګه دې روان کړي دي دا ټول چې زونه الله ویني دغه حساب او کتاب دی ډیر کورونو کې داسې خلق دي چې هغوی دو دو درې درې ودونه کړي وي او د مشرانو زنانو سره د هغوی تعلقات حد درجه خراب وي حتی چې د سره یې پانې قدرم نه رړوي ته څه وې ته څه وې چې دغه حق مې ادا نه کړو نو شو په منځونو به زبخله کېږم یا چې دې روجه به بخلای کیږم یاد لرا د قیامت پورز به دغه یو مخ یو طرف مفلوج به دی هغه سړی چې هغه میلان یو طرف لکړی حقوق ادا کا د زړه خبره جدا دی د زړه په خبره کې دی پیغمبر علی السلام په خپل فرمایي چې یا الله دا تقسیم ما په خپل وکړو دا مې دی واس خبره وا د زړه حالت یا الله دې مو په واس کې نه دی نو ډیر مینه د خوب پیغمبر د کشر بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره وا نه ژوند خطر کا چې تر صحیح مسلمان وي ژوند خطر وا باقی دا نه چې چپکلیش نه رسی په خپل منځ کې خفګان نه رسی لازمی خبره ده د بچو په خپل منځ کې خفګان رسی دی ورونو په خپل منځ کې خفګان رسی دی والدینو رسی نو د خزو په خپل منځ کې چپکلش لازمی دا خو فطرتي خبره ده لیکن دا مطلب نه چې د هغه چپکلش دی وجه نه ته مکمل حکم ته خور لاندې کا او ته چې دی زندگی مفلوج کا زندگی هغه له خیر باد وي نه زندگی تیروللی او دا د الله د احکامات مطابق چې ژوند دی په غلط لار نه وي ګور الله تبارک وتعالى د انسان د هغه د فطرت خیال ساتل دی د فطرت خیال ساتل دی الله دا فرمای توله دا اجازه ته ها خزل دا اجازه نشته دی چې یو خاون په موجودګي کې دی بل خاون بل چاله د خاون حیثیت ورکی قطعا دا من دی خاون دا اجازه شته د اجازه الله ورکړي دی الله ورکړي دی نو اصلاح د معاشره د پورا الله فرمای نکاح دا ځکه چې الله په دې انسان نفس قابو کی د نکاح په ذریعہ باندې نفس قابو کیږي ښا هغه د غیر محرم خزونه قابو شي مطلب دا چې سوچ غلط نه کوي بد نظری نه کوي بد فعلی نه کوي اوس دا د څلور اجازت خو ذکر کړو خو مخ کې واورا الله فرمای فإن خفتم الله تعدلو پس کچېری تاسو یریږئ دغه خبره نه چې انصاف به ونه کړی شو انصاف به ونه کړی شو دغه نه مراد هغه حقوق واجبه دي ښا بعضی حقوق چې دین او هغه مستحبه دي مستحبه لکه زیاتی ته شی راوړي کور لا اس زیاتی ته شی دی نو هغه ته لازمي نه چې ته به دواړو لراوړي ها واجبي حقوق چې هغه نان نفقه کور لباس جامه دا واجبي حقوق دي کچره ته سه پويګو چې په دغه واجبي حقوقو کې به انصاف نکړې شو نو فواحدتا نو تو سي اختیار کو یا واخذا فواحدتا بیا دې یوې خزې سره نکاح وکړو یا کر یوی خد اسلام نے تو سے وقت نتی ری گی نو بیا او ما ملکت ایمانو کو مطلب حقوق نے شکر کول ہے نو یا آغا چے مالکان دی خیلہ سنہ دی تاسو آغو وینزو سر تو سے نکاہو کو کدی وی خزی حقوقم نشو ادا کولای دی وینز سره تشو کو ژوند ازدواج قائم نکاح یا وینځه بغیر د نکاح نه اغستل هم ازدواجی تعلقات د هغه سره قائمول چې وینځه د خپلوي جایز دي بغیر د نکاح نه هم ښا ذالک ادنا الله تعالو دغه یو خزا یا د دغه وینځه سره خپل تعلقات دي ازدواج قائمول ادنا دا ډیره نږدې خبره ده الله تعالو چې تاسو به ظلم ونکو تو سه به ظلم ونکو زکه چې کله کمزوري وو او د انصاف طاقت نه لرو نو بیا یوا یا وینزا نو پاګه کې به تو سه انصاف وکړې شو مطلب پدا کې ترغیب دی د نکاح په تر باندې چې نکاح وکا د نکاح په ذریعہ باندې به تو څه کیږي حفاظت د ایمان او حفاظت د اعمالو کې او نن سبا وخت کې د نکاح مشکلات خلکو سیوا کړی دي داسې مہرونه وتړي چې دی هغه مہرونو دی وجنه خلک چې دی پریشان دي دومره مہر تړل لا ضرورت سي دومره مہر تړل دا اسه د نکاح دغه مقدس رشتہ او مقدس عمل چې پاغي سره د ایمان حفاظت کیږي دا مشکله کول دي الله تعولو معنا ودا دویمه معنا کوي چې تو سه به ډیر بال بچیدار نشو که حفاظت دې نه کیږي حقوق واجبای نشو ادا کولای نو چې ډیری زنانه وی ډیری بی بیانې وی بیا خو به دې بچی دی نو چې بیا لګوي مطلب یواوی یا وینځوي نو بیا به دې بچی لګوي نو حفاظت دې چې نشي کولای الله فرمایي چې بیا یواوی بی یا وینځه ګوره بچی ډیر اول سره مقصد نه دی دی هغه حفاظت دی هغه تربیت هم فرض ده ښا الله اکبر کبیره د عوامو عجیب مزاج وی کله عوامو په حق کې دی خبر او کړل بیا قران کریم وروخري داسې لګ څاپم کې دا دی الله کتاب دی ډیر خو کتاب دی او کنا دا سی خبره ذکر شو چې هغه د چا د طبیعت خلاف ونو مخ رواچي غوسه وکي چې ضرور سره چې دا خبرې کوي نور مسلې لګي دي په دین کې دین دی دا قران دی دا احکامات بیانې دا علاقې ریواجونه هغه ختموي او کما چې حق سچ خبره وي هغه کوي دا سه هغه کې الله حیا دي چاله نه کوي الله رب العالمین بیان کوي ښا او زیات مہر چې دي تړلې شي چې څومره مہر وي اختیار دی پاګه کې البته بهتري پدا کېدو چې مہر څومره کم وي نو هغه عمر بهتري وي په مہر کم ساتلو کې ډیر فواید دي حدیث کې دادی چې ته مہر ډیر جوړول او ګران مہرونه لګول دا د شرافت خبره وای نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو به ډیر زیات مہرونه وای د لور د لور بیبي به مہرونه ډیر وای لیکن دا ته د عزت او د شرافت خبره نه خزه په دا خبرو باندې نه تکړه کیږي او نه په خسته کیږي خایست هغه د خوینو وی الله فرمایي واتو النساء صدقات نویر کو تو سخذ ولا خپل مہرنا نحلتن په خوشاله اسرا زنانه ولا مہرنا تو سه والا کو او چې کمه زنانه لا مہر نه دی ملو نو آغا دا پابندی لګولې شي په خوان چې مال من ذکیږي څو پورې دي چې مال مہر نه را کړي مہر مسله مہر د خزه حق ته ښا په مہر کې د مونږ په علاقو کې چې دا کم رواج دی دو درې تولې سونا وتړي او داغي سره پیسې وي لاک یو نیم لاک دوه لاک روپې وي دا لاک یو نیم لاک روپې او سونا دا مہر وي پلاری چې کله اوخلی بیا د خپل بچی له په هغه باندې د جهیز د کور سامان اخلي چې کم ضروری سامان وي فریج وي توخلی فرنیچر وي توخلی لوخي وي توخلی اسباب وي توخلی وغیرہ وغیرہ څلورم حکم چې بیوقوف خلق لا مال مور کو یتیم دی اغا الا بیوقوف ته پویږي نه صحیح خبردار نه دی په ګټه تاوان نه پویږي نو پیسې وې تما والا کوا ټولې بي ضایع کې ولا تو تو صفا مور کو تو سي الصفا بیوقوف کسان الله هغه بیوقوفه چې فضل خرچي کوي ښا هغه ته مراد دی اموالکم مالون خپل دی هغه مال دې تو سره پروت نو اسه به سه مگر کوا دستی لک سبب تو کا چې لک بغټا تاوان پوش التي زکه چې جعل الله لكم غرزولې دې غرزولې دې الله لكم دې تو سره پورا دا پیسې دې تو دي دا مو نه دي دا ام پتو لګاو اوس چونکی عقل دې پوخ نه دی اسنه پیسې خپل ضایع نه کی ورسته به توله زړه ټولې پیسې والا کو خان نور به زه پتو باندې ضرورت مطابق لګاو الله فرمایي وقتل الیتاما شپېتو روپو سبزی راوړه دا راوړه او دا راوړه دا راوړه باقی بقایا پیسې راوړه نو سلګون دی ویر کړلو هغه ته واپس کله روشي ټول بیا اندازه ولګي چې په بقایا او په هغه پوي کنه پويږي دای سودا راوړه او دای بقایا راوړه په دا پوي کنه پويږي دا څه لګي او خيار کا حتا اذا بلغوا النکاح تر دې پوری چې ورسیږي دا نکاح تا دا پوری چې هغه بلوغت او نکاح لور رسیدو نو تر هغه وخت پوری دا ازمیخ په کوا مطلب او خيار کا فإن انستم منهم رشد پس کچه ته معلومه کړه تاسو منهم د دوی نه رشد رشد نه مراد او خيارتیا او خيار شو وې دو چې دا سل دی او دا 50 دی او دا 10 دی او دا شل دی چې د سر نه 10 لري کې دومره پاتې کیږي او چې دومره تر لري کې دومره پاتې کیږي دا او خيار شي الک دا سی په یو الک نو فدفعوا الیهم وال اموالهم ورکو تو سبي ابویلا مالونه دی وې مال وی تخپل اوالا کا ځکه مال خو څه دی تا نه کنه ولا تاكلوها اسرافا وبدارا مخره تاسو دغه مال اسرافا پتی په زیاتی سرا وبدارن په جلتی سرا اسنا چې زیاتی کوي او مال ته خوري مال دی یتیم دی او خوري ته ډیر داسې خلک شته ښا چې د یتیم مال ته په لکو لکو ملو شي او سوچ دا وی چې زبر دغ مال حفاظت کوم نو په هغه پیسو باندې کاروبار ځان شروع کی ای ځان په کامیاب کی د امانت پیسې چې کوم دی ګوره هغه خرج کول دا شرعاً حرام دی جایز نه دی ځان دې په هغه ځای ورسولو او بیا ته یې یاره د یتیم د مال حفاظت مې کو دا سم کوا په زیاتی مخره دغه سه په جلتی جلتی مخره چې درس طریقې طریقې چې دا مې ټوله وته ختم کړی دي وبدارن یکبرو دی وجه دی یری دی لوی دونا دی لوی دو دی یری دی وجه نه چې دا ویرا لوی شیخ په حق بغاړي را اوسې زر زر اخرا دا سما کوا ومن کان غنیا او هغه څوک چې مالدار وی او ځان وساتي دا به خوي فل یستعفف نو هغه ځان وساتي ځان دی وساتي اگر چې صاحب نصاب نه دی خو چې تو خپل گزاره کیږي نو د دوه پیسو نه کټوتی مټوتی مکوا ځان وساته د یتیم دی مال نه ها کچره یو سړی فقیر دی او د یتیم د مال حفاظت هم کوي ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف څوک چې فقیر دی او دغه دومره وسنه رسیږي چې هغه د خپل ځان هغه ګټه ګټه وکي او دغه مالم وتا والا دې دغه د حفاظت ته وجنه راګیر دی فلیا کل بالمعروف پس خوراک دیو کی په قانون شرعی بالمعروف بقدر د حاجت ضروریا څومره ضرورت ته نو هغه مر خوراک کول دي درستی فاذا دفعتم الیهم اموالهم دا بل حکم د مخکې حکم سره متعلق دی ښا دا څنوې حکم نه دی اما غ مخکې حکم بیایي او اسی الله چې دی کافر حسیب حساب کوون کوي الله فرمایي زه حساب او کتاب کوون کوم خیال کوخه زبی حساب او کتاب در کوم خو بهتر دا چې ته ځون لا تو گواهان جوړ کړه چې دا پیسې یې وی ویر میکړې پنځم قانون ذکر کړي چې د عام خلکو سره د احسان خګړې کوشش کوا احسان کوا د عام خلکو سره او کثرا یا کډیر وی نصیبا مفروضا نصیبا دا عیسی مفروضا فرض کړی شوی دو من جانب الله دی الله دی طرفنا دا عیسی مقرر شوی دی الله دی طرفنا نه اے مسلمان الله په دا ترجمه ځان پوهه کا او خصوصا پښتون عالم دی په خزان پوهه کی په دغه ټکیو ښا تسبیح دی پلاس کې راغستی دی 1500 په زی زر تسبیح لوي او تندې دی چې دی په سجدو باندې ځان لا خړکړې دی او چې کله خبره او حصہ دی میراث دی خزر وشي نو یې شنه خزې نه خلی دا څه خپويږي ته خطا شوی دا څه مکوا ظلم مکوا الله فرمایي چې سړو می سره د خزو می سره که خزا دا هغه عمر لګوي کړي وي دا وی خپل حصہ ده مور پلار مړ شول خپل حصہ ورکا او بیا الله فرمای مما قل منه کله لګوي او کړي نه لګوي یا ډیروي دغه اعتبار نه ده خو حصہ اشتا څومره حصہ ایسا ورستو الله ذکر کړی تفصیلی خو الله دا قاعده ذکر ذکر کوي چې په مشرکین عرب کې یو غټ قبه دامو یو بد خوې پکې دامو چې هغه به خپل لونو لا زنانه ولا عیسی نور کوله په میراث کې او امغه خوې نن د مونږ په د پښتون عالم کې موجود دی ښا بالکل ستاره پټای به تقسیمې جرګې والا به راو غواړي درې ورونه دي شپږ چې دي خويندې دي درې خويندې دي پنځه خويندې دي بس په درې حصے تقسیم کا حرام دي جیب لوا چوالا ور د خپل ځان نه جوړ کړلو ته به څه کوي په داسمه کې خوشحالي وکي بیا که څوک پوهیږي په خپل اسلام په خپل آخرت پوهیږي نو کم تقسیم چې وشولو په هغه تقسیم کې د خپل ایسه ګوره خامخا وباسي که نور ورونه نه مني نو توله چې مثال خبره یو لس مرلې رسېدلې د اسلام په طریقه او په غیر اسلامی طریقه تولا درور رسیدې دیر شمرلې نو تلګ عالم لکین او توی چې مولا رسیدل یې خو دیر شمرلې دي دومره می خويندم دي تر توی چې مو خو لاسي سیری چلو خو خپل اغستای شم دا سیوی اسی په څه طریقه باندې په دغه خپل خويندو کې تقسیم کین چې خپل ایسا ور ورسوم اغه نور ورونه می پوي شو اخرت پوي شو خو ته ګوره خو خيار کزان ته اخرت بچ کا ته جهنم نه ځون بچ کا جرګي والا به تقسیم کیو جرګي والا بستر ګوړان دی دا نه یې چلکا نو دا لونه بیم وی دا تقسیم چې تکوي نو تر ته الله نه نه یریږي یو کسره به تر ته وکړوي حضرت دې پلار جیداد مې د ازمکا پټای دی درې جره بزمکا او په مونږ کې چې تقسیم کا څه طریقه وی وی درې ورونه یو سره تقسیم یې کار باندې د روجې میاشت وه سوچ مې کولو مو چې دغه مې روجه مو ته کړې وي چې ځکه خیري روجه خو مې ونیوله دغه مې تراوی کړې وي چې ځکه خیري عبادت خو مې وکړو په زړه کې مې ښه خوشاله یم نو ما ورته وویل چې حضرت خویندې دې شته که نشته دی وایي چې شکر دی الحمدلله خویندې خو مې شته مې څو دي وي دوی دي نو چې دوی خویندې دي دي دا پټاین دي میراث ته شیعه دي میراث ته مطلب دغه حساب کې نشته دی غلی شو مسله غلط شوې غیر عام خلک نه ور کوي چې عام خلک ور لدان کې تم ور لدان کې ظالما نه شرم وکړه حیا وکړه سړیا ټلیفون هم دې کړه دې را به تعلیم کړي او دې دین تاسو هم کوي او په دین کې دا پته نه تنشته چې خويندو حقوق هم شته دا مې لګو څنډلو داسې ظالما دا طریقه وی به خو سرته مکمل بیان کوم اوس مکمل ایسا ورا د خدای خويندې د پاکستان نه ایسا او ته د اغه نه چې یو چټا کم سیوا اوخلې ګوره د جهنم دی ور نه سیوا هیڅ شی نه ده خلک چې سترګې پټي سترګې ما پټاو نن د سترګې پټې کړي آلته به څه کوي اخرت ځان نه برباده وا اے پښتون علما ویښه او په خپل وخت باندې خپل خويند لا عیسی ویر کا کتوله په تقسیم کې د رسیدلې مينن کینا شریعت لکینا دین لکینا دا الله یې سه مقرر کړی ته په دا امید نو چې ځکه خېری تسبیح می غټه پلاس کې راغستې دی په دین برابر يم کخیر خدای به جنت را کوي ظالم دی یوې شړې دی وجنه پیغمبر فرمایي یو بنده چې شهید شوی و هغه د جنت نه رایسار او چې و شړې بغیر د اجازه نه د بیت المال نه راغستی و چې پردای حق واغه او ته پردای حق خوري د خپل خوريونو د خپل خويندو حق خوري په پوسه جګړېم کوي په پوسه جنگونه جرګېم کوي ته دی الله نه نه یریږي پښتون عالمه دین او اسلام صرف د غلنی چې یره ز پنځه وخت المنز لتم خولې مې پسار دا او شکر دا خدای چې الله رې چې الله مسلمان پیدا کړی دین لغو بنسا دین لګو منا دین لګوا اورا مخکې دا خبره وکړه چې د موږ مزاج دا چې کومه خبره د موږ د طبیعت موافق وي موږ ډیرو ته خوشاله یو او کله طبیعت خلاف کړي خزو د طبیعت دیوانی ما خبره وکړه نو ځان نه د کار وکړي کله نارینه د طبیعت خلاف دی خبره وکړله بس ځان له کار وکړه یاره دغه مسلو له ضرورت دی او چې ته موږ د استنجو مسلې سره نه کوي خپ دین کې صرف د استنجو مسلې په دین کې صرف د مسواک مسائل په دین کې صرف د اوداسو د منځو مسلې دي معاملات نشته په حرامه لګیا یا جماعت په حرامو کوي نو دغه خبرې فکر دې نشته الله فرمایي عیسی مو مقرر کړی دی ته څنګه ماته وی الله ته یو شی مقرر کی هغه څوک نشي ماته ولای الله فرمایي و اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولهم قولا معروفا ګور سړی مړ شو یا غیر بعد هغه چې کوم میراث خوار دي کاغه مور پلار دي کاغه نور رشتہ داران دي کاغه یتیم بچی دي کاغه نور څوک دي نو مال اله تقسیم شوی نه نه اغیله خوراک کا کویر کوو ورستو بیا حساب او کتابو کا خوراک سکاک اغیله ورکو تو سره اغینا او خه خبره وي تکو مطلب دا چې اخو یتیم شو کنه وړو کړي هغه خو مجبور شو غریب نو ته چې دی اغیلا خه خبره کوا چې ګوره دا پیسې دا مال دا دولت دا میراث هم د تو سه دی د مو پکې یو ذره برابر هم څه شي نه دی لیکن د غیر حفاظت ته پوره په ځویل وړیو هغه دی حفاظت دې پورز به لوړی چې دا پیسې په صحیح مانو باندې تقسیم کم پتا سو کې الله فرمایي کله چې تقسیم دی میراث لا حاضر شي دا کسان ناغوی له څه کو خوراکم ور کو او خبره وتا کو دغه آیت مبارک کې بعض مفسرین فرمایي چې کله تقسیم لا حاضر شي ناغوی له خوراک ور کو او اغیله چې خبره خکو نو دی یتاما او مساکین نه مراد هغه یتیمان او مسکینان دي چې هغه د میراث والا نه دي ښا چې میراث والا نه دي نو کچې ته دغه مراد ته واغستل شي چې د یتاما او مساکین نه مراد ورثه نه عام یتیمانان مسکینان غربا فقرا وی بیا دغه آیت منسوخ ده په کوم آیت سره هغه محکم آیت چې الله کوم را لګلې ده هغه محکم آیت چې کوم الله را لګلې ده په بار د چشي کې د ایسو کې چې الله خپل یې مقرر کړی دی لیکن محققین مفسرین کرام فرمایي چې نه آیت منسوخ نه دی بلکې دا آیت هم محکم دی امر دی استحباب دی پور دی غیر چا پیر نه تخلق راغل غریب مسکین راغل نو اغیله پکې که خوخه دی وی دی ورسو خوخه وی نو اغیله پکې صبر خویر کا دی دغه د پورا چې مړی له اجر او ثواب رسیږي او د تو د پورا هم اجر او ثواب ګرځيږي نو دا توجیه مفسرین کرام کوي لیکن دا باندې بیا اعتراض واردېږي اعتراض دا چې رسول الله فرمایي ول یخش الذین لو ترکو من خلفهم هغه کې زجر او توبیخ ته چې هغه د یتیم کمال پاتې شو د خپل پلار نه نو پاغه کې چې توسه دغه مال ملګو بیا خو امر استحبابي نه ګرځي نو صحیح تر جواب بیا دا کوي چې نه دغ آیت کې و اذا حضر القسمت اولو القربا دغ آیت کې دغه امر دی وجوب دی پوره دی او دی یتاما او مساکین نه مراد هم دغه میراث خور دي خپل خپل میراث والا دي البته فرض قوهم نه مراد دا دی چې دوی لدی تقسیم نمخ کې دی ضرورت شوی ور کو ظاهره خبره د خوراک سکاک به نه کوي دا د روجي میاشتوي نو غویله رو جماعت یې لګي غویله نور ضرورتونه دي ٹھیک شو وقولوا لهم قولا معروفا او خا وینا وی تکوا مطلب دا دا ته وی چې توسي میراث له تقسیم شوی نه دی تقسیمی کی به اوس دا لګي لګي پیسې دې دغه لپاره وکړو چې لګ لګ ضرورتونه به می رجماتي له تشهیر وړل وی کپڑا جامه کول وی خامخ ارسه لګي په خونه کې نو دا دا مراد ده چې تاسو دوی لا د تقسیم میراث ورسته بیا حساب وکړه چې دومره پیسې لګي دلی دی ګورا د میراث نه په فلانی فلانی دومره لګي دلی ملاوي دي دومره وته لګي دلی په دومره دي هغه به تمنها کوي خافو علیہم دوی بیرا کولا په دوی باندې اے مسلمان دا ته چې د یتیم د مال سره لګیاي د تا بچی نشتا کله ته نه دغه سی بچی پاتې شول نو ته په نه خپه کیږي چې ته د بچی سره بل څوک ظلم وکي ته د یتیم بچی سره څوک زیاتې وکي پیسې وکړي هي هي کاش چې د قران کریم دغه آیتونه دغه درد معاشري لګ محسوس وله چې کله دې ته په خپل سر باندې روشي بیا هر خبره پیژنې بیا ویښ شي او چې بل لوي نو ظلم کوي د یتیم د اوخ کو خیال الله ستره ښا الله ته سورې واغست الله ته پلار واغستو د شفقت والا پلار د ټول نه ډیر شفقت والا یې ښا ادا مشوم وګوره دا مشوم ټول ورځ ګرځي پویږي نه ډیر نه پوي وي عقلیم دومره نه او چې کله د کار روزګار نه پلار روشي د لری نه رامنډه کې ارث پریری او پلار لا غېږه ورکی د پلار سره کینی مینه سره کوي سره د شفقت یو ځای ده کنه پلار په شفقت کوي نو پلار څومره مینه کوي په خپل صفا صادر باندې په صفا لمن باندې د خپل بچي پوزه صفا کی دا د مینې محبت او د شفقت یو نشان ده پلار دې بچی سره شفقت کوي الله یې رور کوي چې اے مسلمانانه ته د یتیم بچی سره څه ظلم کوي دغه نه الله دا سورې واغستو کله ته بچی سبا یتیم شي او دا هغه سره څوک داسې زیاتې کوي ته په ځل به ستریږي نه ته اندېخنه نه لري لکه څنګه په خپل خپه کېږي داسې د بل چا په یتیم هم خپه شه د یتیم الله داد رسی کوي ښا نبی علیہ السلام تپوسو شو یا رسول الله کورونو کې د ټولو نه بهترین کور کم یو دی پیغمبر فرمایي کوم کور کې چې یتیم وي بیا ته صحابه او تپوسو کړو چې یا رسول الله په کورونو کې د ټولو نه بیکارا او بدترین کور کم یو دی پیغمبر فرمایي د یتیم کور نبی علیہ السلام فرمایي کوم کور کې یتیم وي او خګړه وسره کېږي دا کور په ټولو کورونو کې بهتر دی او بیا پیغمبر فرمای کوم کور کې یتیم دې بدسلوکی وي سره کېږي دا کور په ټولو کورونو کې بدترین کور دی یتیم خیال وساتي الله فرمای فلیتق الله پس ویریږي تاسو دې الله نه مطلب دا چې فعلا تکلیف ما ورکو تو سه دو یتیمانانو لا دی یتیمانانو په معاملې کې ویریږي تاسو دې الله نه د الله نه یره الا پیدا کیږي چې یو سړی پزړه کې نرمي لري او چې پزړه کې د نرمي نه پزړه کې د نرمواله نه نو ګور بیا بیا څه کی بیا سختی دې سړی نه واقع شي پیغمبر په خپل چون کې یتیم وو د یتیموالي زندگی ته رکړی و د یتیمانو سره ډیره خګړه پیغمبر کولا د مسکینانو سره خګړه کولا د یتیمانو سره الله فرمایي فلیتق الله پس ویریږي تاسو په بارا د حقوقو د یتیمانو کې دی الله نو یریږي الک دغه زمیر خپل ځان له متوجه کا خدا نه خواستا ته مرګ راولا نبی علیہ السلام یو یتیم لیدل او د اختر پورې چې هغه سیټ یو طرف ته نوستو نور بچی مشغول دل پیغمبر علیہ السلام هغه بچی له ورته شو چې وی کتر سترګو کې جړاوا په مخ کې خفغان سراتو جامع ښا پیزار بیکارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بچی دا چلا دا چلا ګور پیغمبر غوندي هستی بچی مشوم لګ راغلا ویرم تاسو ته کوي بچی وی ته چې رسول الله دا مشمون چې کم لګیا خوشحالي کوي او جامع خيستا پیزار خيستا او خندا کوي د اختر ورځ په د خوشاله دو بس حق لري ځکه چې مور او پلار رشتہ یا رسول الله د مخ نو مور ستنه می پلار ستا زه خو یتیم یم مولا خوشحالي څوکرو کې زما شوم زه خو پوهیږم نه دومره پیغمبر چې د هغه وړو ماشوم د معصوم او شوندو نه دا خبرې واورې دي پیغمبرم په جړا شو صلی الله علیه وسلم ځکه خپل حالت سړی ته مخې لشي کنه پیغمبر په خپل د یتیمه حالت تل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دواړو جهانو سردار دی لیکن پلار نه دی او بیا د لګ عمر و چې د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور بی بی مفات شوی و نبی علیہ السلام یتیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیمې دور تر کړه دی خپل حالت چې تر یو شو جړا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ماشوم ځان سره پوخ کینو له کور ته راوستو او بیبي ته ویل حضرت عائشه ته یا عائشه مو یو ماشوم راوسته دی یتیم دی مور پلار نشته نو دغه ماشوم لا د اختر ورځ دو ټول ماشومان خوشحالي کوي او دا په جړا دی دا مې ونه کتله د مونږ نه کتلې کی نو خې جوړ کا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پیغمبري تربیت ته خیسته لباس ډېر خوشاله کړو ماشوم کو ماشوم یې هغه پتا نه پويږي نو هغه ماشوم په خندا شو او د سترګو نه روح کې صفا شو او مخ کې خلا راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه یتیم سره دومره محبت کوي هغه یتیم یې خپل وخي مخې لکینه ولو په لار چې راتلو دغه ماشوم هغه ماشومان ځان له متوجه کړو چې تاسو په خپل مور او پلار خوشاله یو خوشالي کو او مست یو د موګر چې مور او پلار نشتا لیکن زه خپل مور حضرت عائشہ او خپل پلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره خوشحالي راکړه چې کله مور او پلار نن مې د پاک نشتا د نن نه بعد مې مور حضرت عائشہ او پلار مې محمد رسول الله علیه صلی الله علیه وسلم پیغمبر امت له یتیم سره د خګړې حکم کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه نبی علیہ السلام دا سې دوه کو ته اشاره وکړه دوی کو تی نږدې کړې کم سړی چې یتیم کفالت کوي په جنت کې به ز او هغه نږدې نږدې ودا سې لکه دا ګوتې چې نږدې په غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د غزا نه واپس راغی بشیر یو وړو کې ماشوم دی هغه پلارم په غزا کې تلو لیکن الله رب العالمین له خوخه واغه شهید شوی او قافلې روانې وي نو چې کله د غزا نه او د جنگ نه او د لړای نه بعد به کله قافلې د صحابه او مدینه منورې لرلې د بچی به تپلیار کې ویلوړو او هر یو بچی به خپل پلار لا یا ورور لا یا رشتہ دار لا مرحبا ویل خوشحالي به واچ الله دې مرګ نه بچ کړل او روغلل هر بچی په خپل پلار خوشحالي نو چا به خپل پلار ولید ورمنډه وکړه او غاړه لګوي ورته غاړه وځي اخر کې د ټول اخر کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان چا ته وویل چې پیغمبر نه تاسو کا نبی رسول الله صلی الله دغه بشیر وړو کې بچي ورغلو وته وی چې رسول الله پلار می تلو نور مشومان نور الکان خو د خپل پلارانو سره ملاو شول زم د خپل پلار استقبال کول غوړم پلار می چې تر نورو قافلو کې خو ملاو نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شو ځکه ماشوم لبي څه جواب سره ورکړي نبی علیہ السلام ته مخ واړو چې مخ ته واړو ماشوم بل طرف راته شو یا رسول الله دې ما ابا جان شتا زه سم ملاوي دل واړو استقبال کول واړو نبی علیہ السلام ته بیا مخ واړو بیا بل طرف ته راته شو نبی علیہ السلام چې وکړو په جړا ده بل ته جواب سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي بشیر اما ترضا ان تكون عائشه امك ومحمد اباك اے بشیرا پلار خو دې شي شوی دی خدا ته وایي چې ترازینی په دا خبره چې دنن نه بعد د مور حضرت عائشه وګرځي او پلار د محمد رسول الله وګرځي یتیم یتیم قابل رحم دی ظلم مکو زیاتې مکو الله فرمای فلیتق الله پس ویریږي تاسو د الله نه مطلب فعلی تکلیف مگر کوا یتیم لا چکله تپیړ ور کوي لک سوچ کوا ها تربیت هم کوا خو لیکن تربیت په طریقه ښه یتیم نه هغه سوري پورته شوی دی د یتیم په سار د شفقت لاس کې دا کله شفقت لاس دې په کې خاو دو الله به نیکی درکې وليقولوا قولا سديدا او یایو توسه په کار دې چې وایي دغه خلک قولا سديدا خبره درستنه غا ماشوم له دا خبره مکه هغه په نه پويږي چې کته سپیره نه وي پلار به صلی الله غسته ظالم دا تکم کم ټیشن غږوي دا ته څه وي دا خو دې الله خو غد څوک به یتیمان کوي پیغمبر لم الله یتیم ور کړی و دا خو څه عیب نه ده نو ماشوم لا دا څه خبره مکه یک اوس ته خړلې وی نو وی ریګا دی الله نه دی الله نو وی ریګا اوس هغه مال حساب کتاب ولګوا یتیم لا ورکا ګورم خیرت مې برباد یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الحسین شپږم قانون ذکر کوي چې مال په قانون شرعي تقسیم کا یوسیکم الله الله وصیت کړی دی تاسو لا مفسرین فرمایي چې کله دی وصیت اضافت شي الله لا الله فرمایي چې الله وصیت کړی نو مراد دی هغه نه کلک حکم ښا کلک حکم یې هغه وصیت نه مراد دی کلک حکم نو معنا به دا کو یوسیکم الله الله وصیت کړی یعنی وصیت کوي الله په بارا د اولاد تاسو کې یعنی کلک حکم کوي تاسو لا فی اولادکم په بارا د اولاد تاسو کې یو سړی مړ شو او یو طرف له زوی پاتې دی او بل طرف له لونه دی دوی نو چې زوی له څومره عیسی ملاویږي دی هغه عیسی نیمه نیمه به چاله ملاویږي لور لای ښا د دواړو لونه لونو عیسی چې کله روخلې نو هغه یو عیسی به تزوی ته جوړ شي دغلا لذکر مثل حذلون سینی مثال په تور کا په میراث کې یو لاک روپی زویله رسیږي او دوی لونه دي نو لونه لبي تور تور رسیږي 50 50 زرا زکه چې دي خور عیسا دی ورور نه د پلار په میراث کې نیمه ښه فإن كن نساء پس کچې توي دغه میراث خوارو کې دغه زنانا نساء صرف خزي وي دا آیت مشکل نه ځون په یو نو اوس به دغه له څومره شامل وي نو د مال چې درې ایسي جوړ شي په غو دریو ایسو کې به دغه دوی ایسي د دغه دغه خويندوي ښا د خويندو مطلب د غلونو بي وي الله فرمای فلهن پس وی وی د دغه زنانو د پورا ثلثا دوا ثلثا ما ترکا د اغمال چې پرې خیره ما ترکا نه مراد ترکا مال چې د مړی کمال پرې خیره ګورا جیداد دی کا پیسې دی کا بینک دی کا بیلنس دی کا پټای دی کا کټای دی کا ارث شی دی دا ارث په میراث کې ښه ترکا یې دغلې او کلونه ډېرې وي دوی یا د دوه ډېرې وي نو بیا به چې دی ټول مال درې ایسې کې پاغه کې به دوی ایسې مال د غلونو لور کوي دا په هغه صورت کې چې ورور وسره نه ښا که ورور وسره و دی هغه صورت مخ کې ذکر شولو ورور لا چې وایي سم ملاويږي نو خور لا به دی هغه بیا نیمه دی هغه ملاويږي مور دو کپلا منهما د دغه دواړو نه اسودو سو شپګما عیسی ور کولی مما د اغمالنا ترکا چې دغمړي پرې خیره دغ بچي بچي مړ دی دغ چې کما ترکا پرې خودا دی اغینا ان کان له ولد کچری وی د دغ د دغ کس اولاد خپل که مذکر وی که مؤنث وی که یو وی که ډیر وی خو چې د دغ سړی چې دا مړ شو د دغ بچیشتا نو اوس به د دغ مړی چې کم مور پلار دی هغه لا به شپګم اش پګم عیسی ور کوي د مور پلار عیسی الله ذکر کړه فیل لم یکل له ولد پس کچری نوی د دغ سړی چې دا مړ شو له ولد اولاد اولاد نشته دی کچ په دا صورت کې چې کله خويندې ورونه د دغ سړی د دغ مړی نه د په هغه صورت کې الثلث ثلث ورکولې او باقی باقی چې کم باغ دریو ایسو کې یو ثلث دغه مور ته ملاو شو باقی به چې دی پلار ته ملاو شي چې هغه دو ثلث دی هغه له ما بقیا ویل کیږي ځکه په دغه صورت کې عصبه محض ګرځي فلا دا لګ علمی بحث ته کې دي چې عام ورونه په کوی نشي بس عام ورونه له صرف دا خبره کول شي د میراث په حق کې چې کله د میراث خبره روشي دا ځون له علم د مستقل مشکل له علما طلبه په کوی دي شي عام ورونه مشکل وي په استقبل حالت ته پوسا چیرې د مو په کور کې مړې شوې دی دومره یتیمان دي دومره مور پلار دی مور پلار دی دی ورونه کویندې دی دی پلانې رشتہ دار دی دی خزا دی بچي څومره څومره یې سیوی ته ملويږي نو بس عالم به ته یې سی لیکي چې دومره یې سیوی ته ملويږي پیسې به ته وخیاغه پیسې به تقسیموي ښا دا آسان چل لکه قران پاک کی سورۃ یوسف کې بروشی وجاء اخوت یوسف اخوت لفظ مؤنث ته خو معنی مذکر ورونه مراد دي پس کچې توید د مړی ورونه او مراد د دغ نه ورونم دی او خويندم کې دیش بهن بای چې وته وي ځکه اولاد چې نشتره نو پلار بیا عصبه ګرځي عصبه لما بقيه ملويږي من بعد وصيه يوصي بها او دين ورست داغي وصیت نه چې وصیت کړه لري پاغه سره او دین نه یاد ور کولو دي قرضینا دا یاد لرا مسله په دوزو کې لګز دکه ها اهمه مسله ده مسله دا ده چې کله یو سړی مړ شو د هغه د میراث تقسیمولو نه مخکې مخکې یو څو کارونه دي ټوټل څلور کارونه د هغه د میراث دي د هغه د میراث د هغه د مال سره څلور خبرې وتړلې شولې اول خبره دا چې د مړی کم کفن دفن دی دا به د مړی د پیسو نه کیږي هغه څوک تبرو کوي احسان کوي د خپل جوب نه ور کوي ور کولای شي لیکن کڅو کې نه ور کوي نو د مړی چې کوم دا مال نه نو دا به د دغ په کفن د پن لګيږي اول حق دار ښا کفن به د سنتو مطابق کوي د سړی د پورا درې کپڑے دي د خزو د پورا پنځه کپڑے دي دا غیر وختو دې تړلو او دې سینې دې بندولو دې پورا اضافي دوی کپڑے وی نور دا غدرې کپڑے عام دي یو صادر یو چې دې پرتوګ دې پورا اظهار وي ته یو دې قمیص شکل چي وي او دې سړی او دې زنانو دا لباس چي وي دا تقریبا د دنیا په شان دی سړی په ژوند کې څو کپڑے استعمالوي دریوی کنه وی عام طور څنګه دریوی یو پرتوک یو قمیص او یو صادر نو درې کپڑے دې مرګم دي یو چې دی ازار وي خو دې ژوند د دغه لتو پرتوک چې دی دې باندې نه شروع کیږي تر خپو پوری وي او د کفن چې کم دغه ازار وي دا به د باندې نه نوي دا د دغه نه وي دغه سي قمیص چې دی قمیص د دغه نمونه سره تر خپو پوري بیا په اخر کې صادر وي صادر چغیل لفافه مې لشي په عربي کې اب دې ټول نه غټ صادر وي دغه دې پورته په دغه یې وروړه وي امدا درې شي زونه د خزم دي دا درې کپڑے صرف دوی کپڑے اضافي دي خزې نوري دي وسرا په یو ته غبو نبی دغه وخت رابان کی وخت به د زنانه په دغه سي پمنځ باندې بیل کړی شي نیم به په دغه یو وګرا وستل شي نیم به په دغه بل وګرا وستل شي یو به دغه د پټولو د پوروي او بل به چې دی اغیلا سینه بند ویل کی چې په هغه باندې به دغه کپڑا چول شي دی اغه زنانه به دغه وګونه ونه ساتن نامه نمخ کې روس پوری دومره چې دی سینه بند جوړول شي او زنانه په عام طور باندې پنځه کپڑے استعمالي درې خو دوا شلوار او قمیص یو لپټا د کور او چې کله بهر لوزي نو غاټ پړونه وی کني غاټ پړونه پاکي ټول زونه پټي کنه او یو چې خپل اعضای مستوره چې کوم دی هغه په پټي نو دا طریقه درې کپڑے د نر د پره او پنځه کپڑے د چا د پره د خزه د پره دا مسنون دي ها که دومره کپڑے نشوي پیدا مثلا دومره کپڑے وینا کفن دومره ملاو نشو دا غینه کمم جایز ده دا غینه کمم جایز ده چې په څومره باندې پټې دی شيخه نو اول دې مړی په پیسو کې څه شي کولې دا فلانه پټه می مدرسې لور کو هغه فلانی کس لا څوک محبوبي ویتا خوخي ویتا نږدې ویتا دغه دغه پیسې به تاسو یې غلا ور کو چې هغه په څه کور دي دینو کې یا په څه خپل ضرورت ګوره کې دغه وصیت یې خپل وارث له وصیت نشي کولای لا وصیت له وارث پیغمبر فرمایي وارث له وصیت نه کوي غیر وارث لا وصیت کولای شي خدا وصیت په ټولو پیسو کې نه کېږي چې کله ټولې پیسې ورکې یا ته چې څومره پیسې دی هغه درې حصے کې په دغه یو حصہ کې ته وصیت کولای شي دا یو حصہ پیسو کې په دغه نور دوه کې نشي کولای دا دی ورثو حق ته څلورم حق دا چې دغه پیسې چې کومې د دغه درې شهرونو پاتې شولې هغه په ورثو کې تقسیموي ښا قران کریم کې الله تبارک وتعالى یوصي بها اول ذکر کړی دی او دین نه ورستو ذکر کړی دی خو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دین مخ کې دی په وصیت باندې مطلب دا چې قرضا لندول مخ کې دی په وصیت باندې اول به قرضا لندوي که پیسې پاتې شنو په وصیت یې ولګاو بیا او کله هغه نه پاتې شو بیا په ترکا کې تقسیم کا نه په ورثه وکي دا اسلام مخې کړی دی چې دغه د پوره چې خلک اهتمام وکي کله کله سړی وصیت وکي د پیسو یا د چشي هغه به نافذوي ګور هغه واجب دی ښا نو خلک هغه له دومره اهمیت نه ورکي ځکه الله مخکې ذکر کړی دی اهتمام لشانه چې شان یو چت کی او خلکو له اهتمام ورخی یو د عام وصیتونه دي چې سړی وصیت وکړي چې ځکه لمر شم فلانه نه مو مولا فلانه غسل وکړي ځکه لمر شم نه مو جنازار فلانه وکړي ځکه لمر شم مور میدان نه یوسي ځکه له داسې مر شم بیا دا وشي او دا وشي اور دا وصیتونه د مړي نافذ نه دي مطلب دا دی چې تا نافذ شول خبر خبره وګوره ضروری نه ده امو پښتانه وی چې د مړي واګ دی چای ها ژوندوي کنه نو د مړي واک د ژوندوي ښا لازمی خبره نه ده چې مړي وصیت کړی چې مولا د غسل پلانې ګل روکي او د ورثه وي پلانې ګل روانو غفتلو بلچا په بلچا یو غسل ورکړو نو څه ګناه ونه شو دا وصیت ته واجب نه ښا دا ته واجب نه دی پوه شو بدا باندې یو وی واجب وصیت پاګه باندې تو څه پوه شو چې پیسو وصیت چا کړی یا دی وچی یا مثلا کور کې وسا تماچکې پراته وي الکه دا تماچې می تماچا می چې دی فلانی اغله رن وسیله ورکو اغله خو میراث سم نه ملويږي اغه وسیله ورکو اغه فلانی رشتہ دار لوي ورکو اغه فلانی کس لوي ورکو دا وصیت کولای شي او دا وصیت خبره ده په کور وی دا څه ځکه کله کله پیسې ټولې چې دی بچو له ورسیږي وصیت نافذ نشینو بیا بچی چې ته تو یو دوی پنه کیږي نو په ژوند کې دا وصیت کولای شي جمعات لا زمکه ور کوي مدرسې لا زمکه ور کوي یا چې دین نور دي دیندار خلکو سره مدد تعاون کوي نو دا وصیت ته وتا کولای شي الله فرمایا باکم و ابناکم اباکم دا مشران تاسو مراتنا اصول دي اباکم پلاران یعنی مشران اصول و ابناکم و اولاد مراتنا فروع دي دا لا تدرون تاسو نه پويګو ايهم اقرب لكم چې کوم یو دې دغه ډیر نږدې رې تاسو لا نفعن په پیدا په پیدا کې دینی او دنیوي پیدا کې تاسو لا کوم یو ډیر نږدې رې داغه پته صرف چاله الله لره نو الله تقسیم کړو چې مور او پلار له دومره او بچو له دومره او خزل له دومره وغیرہ وغیرہ نو ګوره په دغه تقسیم الله خبرېږي دا اعتراض نه کوي چې تا چیرې مور خپل لا دراو زو زمونو لا دومره دا چلا بس الله فرمایي زه په خبرېږم څوک ډېر فائدہ مند دي تعالی دینی او دنیوي لحاظ سره فریضه من الله فریضه خو په هغه خبرو کې چې په کومه کې ته ګټه ډېرې او چې په کومه کې نقصان وي نو په هغه ځای کې بیا دې الله خبره لا وخت څومره کدي دالک په خپل غریبان کې سوچ وکا الله فرمای ان الله کان علیم حکیما بشک الله دای پوی حکمتونو والا دی الله پر خبره خپویږي الله تعالی څومره ایسا ورکی تعالی څومره دا حکمتونو دی الله سره دی الله حکیم ذات دی ان لم يكن لهن ولد کچته نوی دی دغه خزو ولد اولاد نه مذکر نه مؤنث نه یو نه ډیر خزه خوان وفا د شړی خزه وفات شولانو د خزه نه میراث پاتې شو بچیم نشته دی میړل به تمره شي ملوي نیما او کبچی وو فإن كان لهن ولد پس کچه ته ودی د وخزوی بچی اولاد ولکم الربع نو د توسه د پوره چې څلور مې سره بیا مما ترکنا د اغنا چې پرې خېری د وخزو من بعد وصیتن خورست د مخ کې حقوق ادا کولو نه چاغه وصیت ته یوسینا بها چې وصیت کړي پاګه سره د زنانو او دین نه ورستو د پوره کولو د دین یعنی قرضینا خزل له مہر ورکړې دی نو دی هغه نه بعد خزه وفات شولا دی هغه په مہر دی هغه په پیسو دی هغه په ارڅ کې دی ته نیمه حصہ د کو بچی دی نه یو کو بچی دی وینې څلورم حصہ او چې مہر دی نه ورکړې نو اول مہر ورکول ګوره هغه لا ور پوره کول ضروری دی ولهن الربع مما ترکتم ان لم يكن لكم ولد دا اوس د خزو حصہ ذکر کوي سړی مړ شو خاوند مړ شو نو خزل الله حساب ور کړی چا ور کړی سا الله خو پښتون معاشره نه ور کوي نو مقابله شو کنه شولا جواب ورکو مقابله نو کنه همدغه له مقابله یې چالای چې وای سم کر کړی وته چې نه خزا به څنګه حساب وړي نو زت شو کنه شو مقابله شو کنه شو ایشا شو دی الله دی کتاب سره شو دی الله دی قران سره شو دی الله سره شو او چې دی الله مقابله کوي او جنگ سره کوي نو خیر دی په سترګو ویني دی موږ د پښتون معاشره چې نن برباد ورو نور بیم ډیر وجوهات وي خدا پکې غاټه وجه دو چې دی الله قانون لیکل نه دي تکبر دی پکې لوی کوي غټو یې خپل قانون دی پاسه کوي دی الله قانون نه سره د چا سوچ نه کړي خو ته په دینداري کې هیڅ کمای نه دینداري د مغصور په نامې جامې کې د فرق نه تیزلا چې ته خو دینداري د شي لوي لیکل خاوند وفات شو نو کده دغ بچي وو خزل بیا اتمه یې شاملوي او که بچي نو نو سلورمه یې سره څومره سلورمه دا الله مقرر الله مقرر کړی سورۃ النساء دا خیات کوی ځان اسمنو اتم ایسا مما ترکتم دی اغه سینه چې توسه پرې خوي ورستو دی وصیت پورا کولونه چې توسه به وصیت کړې وي او دین ورستو دی قرض ادا کولونه او دای نه دی سویلی چې کداغه خزه بل چې تواده کوي نو بیا میراث ما ور کوا ویلی دی نه دی ویلي کنه نو چې نه دی ویلي مطلب دا دی چې دا پیسې دا میراث دې مړی نه د مرګ نه بعد فورا ویر کا که اوس دلته زندگی جوړي او قبل چې ته جوړوي دا کې تو کور نشته ښا جبر مکوا ظلم مکوا چې بل چې تا اراده د نکاح وکي نو ته یې چې کدل ته خو ارث دې پزوي دي او کدل ته نه نو ګور نه خلکو سونه ویني نه خلکو فرنیچر ویني یو میخ کر سره یو سه دی دین نه د لريوالي دی وجه نه د ګوره په معاشره کې ازغي ازغي کرلې دي او په مغو ازغو په خپل خوږي ګوره بل چاله zarar نه ته ځول په خپل جوړ کړي الله فرمای و ان کان رجل یورث کلاله او امراه او له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس ګور اولاد الله ذکر کړو عیسی ذکر کړه کچې ته داسې خور یو وی کله چې مړشي او یو کس وی اخیافی ورور یا اخیافی خور هغه له سدس ملوي یو چې زیات وی نو بیا په سلوس کې برابر وی دلته کې لذکر مثل حظ الحسین قاعده نه جاری کیږي دغه د پوره دا قاعده نشتا فلکل واحد منهما سدس نو د هر یو د پوره دغه نه سدس شپږمې سره دویم صورت دا دی فإن كانوا پس کچری وو دغه اخیافی ورونا او خویندې اکثر از یود من ذالک د یونا کچری د یونا سوا او دوا یا دغینا سوا فهم شرکاو فی الثلث نو دوی شریک تی برابر په ثلث کې په دریمه حصہ کې خدل تکي په غورونو خویندو کې لذکر مثل حظ الانثيين عيسى بن تقسیم کی برابر برابر به ورکوي او مخکې دا خبره وکړه دغه د عوامو ذهن نه رسیږي بس اسانه خبره دا شو چې څوک په پويږي د زده کړې کوشش دی وکړي چې نه پويږي دومره زده کا چې د قران کریم یو سورته وو سورۃ النساء نامه و نساء خذلې نو په هغه سورۃ النساء کې دا خبره وا چې د خزو د نارینه او زنانو د میراث خبره پکې واخا ګور ربط هم د صورت مخ کې سره د نامې ربط دا دی سورت بر... سورت فاتحه کې طویل ایا کنا بدو و ایا کنا استعين یا الله موږ دې تو بندگی کوو د بل چا نه کوو مدد هم دې تو نه غواړو د سورت بقره کې دا خبره وا چې يهودو د بقره عبادت کولو دی غوا ته گویا کې دا اقرار کوي چې لا نعبد البقره کما عبدت اليهود مونږ دې دا ربط وسره ال تک ولي کو بیا پر رب دې اس مصر نږدې اول اول کی يهودو عبادت کړو دی غوا یا الله مونږ عبادت نکو یا سورته آل عمران ولا نعبد آل عمران كما عبدت النصارى یا لمون د نصا د نصاراو په شان ته د آل عمران عبادت نه کول کاوی چې کولو او سورۃ النساء ده سورۃ النساء معنا دا دا ربط ته چې ثم نؤدي بعد ذلك حقوق النساء چې عقیده مدرست شو نو اوس د خپل خزو حقوق ادا کو پروردګارا سورۃ النساء ورا د خپل خزو حقوق په جنا حقوق چې کوم الله درکړي دي وصیتا من الله دا کلک حکم دی دی الله دی طرفنا والله علیم حلیم الله پوی دی حلیم اغا صبرناک دی الله پوی دی الله احکامات را لګلې دي او الله صبرناک دی مطلب څوک چې انکار کوي نو ذریعہ نه رانیسی بلکې مهلت ورکوي خالدین فیها مشبی پدا جنت کی وذالک فوز العظیم وذالک الفوز العظیم دا کامیابی لو یار ومن یعص الله ورسوله تخویف اخروی چا چې نافرمانی وکړه دی الله او دی رسول دی الله دا تخویفات او روی بندگان الله چې اے بندا دا الله نه یریږي نه هوا ور دا خبر اشتا ګورا و یتعدى تجاوز یو کړلو حدوده دی پولو دی الله نه تجاوز کړو مطلب دا پابندی ضروری ونه غنلا پابندی ضروری ونه غنلا چې مړه کوو دې کړه خا پخا کني مسلمانۍ پتا نه خرو پیږي يدخلوا نارا خالدا فيها الله فرمای سماره بيداوی چې داخل به کې الله دا بندا نا فرمان نارا نور لا خالدا فيها همیشه به په جهنم کې وله عذاب مهين دغه پر عذاب د سپکون کوي سپکون کې عذاب به الله ور کوي داسې عذاب به در کوي الله چې الله به دې ذلیل کوي په بهایي ګند دی بهایي غلاظت دی بهایي بدبوئی ده لکه څنګه دې ګټر بدبوئی ته بندوي دا سه بهایي هم بدبوئی و دام بند کا کور لدی بهایي اسباب لری کا کور کې دی ټي وي وي سي ار او ډي شو دا سه نور دا ګندو بلا دا سکرین لګیدلې ده او نارینا زنانا غي ته ګوري غیر محرمه خزي پکې ګوري بربندې او لغندې پکې ګوري نو بهای لري کجا غینا اولاد بهای نه بچکا دا قانون ذکر کوي الله ها او کدا احتیاط نه کول نو ګور په دنیا به رسوا شي اخرت به دې رسوي وي په دنیا به ذلیل شي اخرت به دې ذلت وي ګورا الله اوم قانون ذکر کوي الله فرمای ولاتی او هغه خزیاتین الفاحشه چرات للو کی به حیا کارتا مراد نه دا چې زنا یو کړه العیاذ بالله نو من نسائکم د توسید خزنا هغه خزه چې هغه من کوحی مطلب دا چې نکاح شوی دی او بیا هم داسې به حیا کار وکړو فاستشهدوا علیهن اربعه منکم نو گواهان جوړ کړي پاغي باندې څلور گواهان مسلمان وي عاقل وي او بالغ وي څلور گواهان په جوړ کا فإن شهدوا پس کچیتا دوی گواہی وکړلا چې آو دغه خزه دغه سي زنا کړي وا نو اوس سوال دا پیدا کی چې مونږ خو دا ورېدلیو چې منکوحا واده شوی خزوی او هغه زنا وکي یا واده کړي سړی وي او زنا وکي سزا په اسلام کې څه شي رجم په کانو وشلنې خدل ته الله ویل چې منکوحا خزوی او زنا یې وکړل نو په کوټه کې باندې کو تاسو معنا تدا پوری چې په خپل مارګ مړه شي الشیخ و شیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله وعده کړی سړی وعده کړی خزی ک زنا وکړل نو دا پکانیو باندې اولو الله فرمایي دغه آیت ناسخ دی او دغه آیت به منسوخ کړی دی بعضی مفسرین دا خبره کوي لیکن نور علما جواب کوي چې نه منسوخ نه دی آیت لګزان په یول دی آیت منسوخ نه دی حکم اصل کې تعلیقی دی یعنی مطلب دا چې دا الله فرمایي چې په کوټه کې بند کو نو امسکوهن دا په کوټه کې بند کو چې کله دی الله حد دی الله قانون را نازل شي نو په هغه ټیم کې بیا چې کنده کنه قانون نه برابر مطلب کانی وشتل الله یعنی مطلب دا چې کله دا حکم سر له ورسېدو دا بل حکم چې کوم دی رجم والا دی هغه په جاری کو بیا یا مراد د امسکوهن په خپل کوټګو کې بند اوسو د اغینا مفسرین فرمای او دا ډیر نږدې جواب دی تفسیر مظهریم نقل کړی دی فامسکوهن یعنی فامسکوهن فی الحال فی الحال یې په کوټو کې باندې کو ونه تختی ځکه چې فی الحال دارې خو صدا نه شو ورکول دا کوم کسانو چې گواہی کړي چې دغه خزه زنا وکړه دغه به تزکیه کیږي چې دغه خبره غلطه کړي که صحیح کړي دغه څلور وړو خپل خبره کې اختلاف ته دا یو څه دا بل څه دا وی چې هغه ځای او دا بلې چې هغه ځای او نو دا خو په یو خبره باندې څلور غواهان پورا نه شول کنه تزکیه به کوي چې تزکیه کله وشي دا غینه بعد نو مراد ته نوی دار اصل حکم دار ښا چاغیله به رجم ملایږي او ډیر ملکونه ډیر خو خرنه شوې له خو ډیر علاقې شته لاسه چې پاره کې د الله قوانین جاری دي او دا غزمه کم تګی نه د دغه خبره چې قوانین دی الله دې په جاری او مخکې دا خبره وکړله چې یو وی رواجی دین رواجی دین دی هرچا خوښته اثر به کونه ده خو هغه هغه سور کافر نه نو هغه خوښته کومه خبره چې دین دی او نرم نرم دی هغه خوښه دی سلام اچول د دین کار دی کنه دی دی کنه نیکه پښتا کنه شته دی شته په خو په سلام اچولو کې تکلیف شته هیڅ تکلیف هم نه کې نه په خرچا شته نه په پرچا شته هر سړی کولای شي نو دې روجی په موقع باندې د روجی د مبارکباد لپاره به یو کافر خپل ویډیو جوړه کړي چې السلام علیکم لسائر المسلمین حیاکم بیتیانهم الى رمضان هغه سلام اچي دای کافر سلام اچي د رمضان مبارکي درکې سره چې هغه داسې حکم دی چې پاکه تکلیف نشته نو اسلام اصل اسلام دا دی ورونو په یاد لرو چې په اسلام کې نرمم اومنه او ګرمم اومنه دواړه اومنه او دواړه څنګه منل شي سړی چې کله کتاب لکینه دا کتاب لا ناشته ګوره ضروری وو نن امت د دغه خبره هیڅ باک نه کوي کتاب لا چکینه اوس دا کړهو کې وڅو او خو الا به د عمل توفیق وکنه او په دغه نیت کې نه ګورخه چې زری په دغه خبرو عمل کړ الله فرمایي او یجعل الله لهن سبیلا وغرزوی الله دې دوی دې پورا څلار کاغه دې حد وی کاغه دې نور چی ولذان یتیانها استعمیم بعد التخصیص دواړو له تکلیف څنګه ویر کو مراد دغه نه داري مفسرین کرام فرمایي یاتیانها کې ضمیر ها دا راجی د خزلا یعنی هغه زنانا چې یو بل تر اتللو کې المرأتان لیکن دی هغه تذکرہ مخکې شوی دا علما فرمایي زنانا کا جنسی خواهش د زنانا سره پورا کوي دا هم حرام دی ګورا دا هم حرام دی دا هم ممنوع دی لیکن مفسرین فرمایي چې د زنانا او تذکرہ خو مخکې وشو لکنه صحیح تر قول لاره چې مراد دغنا الرجلان دی الکان په خپل کې نارینا کله چې لیواتت کی مطلب دا چې الګ په الګ یو بل سره بدکاریو کی العیاذ بالله الله فرمای فادهما نو تو سجدی تکلیف ور کو غیلا بدل آیات کی دی تکلیف ذکر دی حد د فاحشی خزر پور دی نو کله چې دا عذاب او تکلیف روغللو نو هغه حد دیاغي ساقط شو حالانکه حد خو ساقط کیږي نه د اذان مراد څه شی د اذان مراد وی خبرو کا غیلا زجر ور کو توسه غیلا د حد جاری کولو نه مخ کې مخ کې غیلا سخت خبرو کو ظالم ته خود خنزیر نه بترین دای نه دی ویلی چې دا صرف دای ویل چې فازوهما هادي نه ذکر کړی چې څنګه سزا ورکړي نو بعضی علماو په دا کې ډېر غټ اختلاف کړی دی چې دا به ویجلش دا به چې دی ویجلش قتلولې وشي بعضی فرمای چې نه تعذیر به ویر کې سزا به ویر کې په جیل کې به و چې بس بهر لوي نن برګدي دا ګنده بوټي دی وینه ګنده وا دا به بهر له معاشره لنه شي پرې خولای امام شافعی سے فرمای چې نه کدا الک دا وا د کړه وو امغه حکم نه کوم چې واده کړي زنانا سره څوک زنا وکيو رجم دی او کبه واده نو همغه حکم دی یعنی کوړی دی بیا کوړی به ته ملوي سل کوړی دی صحیح تر تور قول علما فرمایي غدا ده چې الک او الک په خپل کې بدفعلیو کې نو دا حکم امام بادشاہ حکمران امیر اغیلا مفوض دی چې هغه څه فیصله وکړه چې هغه څه فیصله وکړه الله اکبر کبیره بیا علما کرام دا ذکر کوي چې د دغه بدفعلی دی وجنا ملکونه دی غوی امنونه تبا شوی دی ګورخه دا داسې جرم نه چې خلک جرم هم نه غني او دا د لوط علی صلوات والسلام په قوم کې دغه جرم موجود وو چې د الکان سره به اغوی دغه تعلقات ساتل ورا الله اکبر کبیره سفیان الثوری فرمایي چې یو سړی لا او یا خزي اواله شي چې دغه پارا کوا د دومره مشکل کار نه دی لکه یو الک د اغه پارا کول مشکل کار دی شیطان دی په دوکه کې اچي کور د شریعت حدود دي دا خاصی نه دي کنه د شریعت حدود دي فقها فرمایي کم سړی چې دی بیریشا بیګیره الګ سره شپته رکی د مردود شهادت ته دغه وی نه قبلې کی د فسق وکړو دا کار دی چاو د قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم الکان دا غوی سربت فعلی الله اکبر او دا دی الله قوانین ګوره صرف دی هغه ویلا قصر نه په هر ځای کې یو ځای کې یو جماعت کې یو کس مې کتو ډیر مخکې خبره ده 2008 بیا نن سبا چې وګوري کم حالات روان دي بس ډېری خبرې دی وجري ودی جمعات نه ځان په یول پکور دي ډېر بد حالات روان دي قسم بالله ډېر بد حالات روان دي په دا معاشره چې خلک ته پوسونه کوي او حالات د دین معلومه مونږ له اخبار رسی په الله یقین کوه دا زړم داسې سوچ چې اخر څه به کېږي دغه معاشره یارانه انډیواله خرچه خرچه به روانه څه چل دی دا فلانه الګ دی فلانی ملګری دی او بیا د دغه خبره متعلق چې داسې کوز کوشي خاص علاقې دي هغه طرف له د بیماری به خزيات ډیر زیات دی الله دې بچ کی دغه ګندګي دا ختم کا بچای دې پام پکوا پام پکوا خیال پکوا شپه ګورا ورځي ګورا دا تشه کوي تشه نه کوي معلومات کوا اوس خودمره مشکل کار نه دی اوس خدا ټیک ټاک مصیبت راوته ده ته د ټیک ټاک په ذریعہ باندې کوي اوس خان اولې انسان می بد شکلا بد صورتا بد رنگا دغه جزان مخامخ کی چې به ته جوړ کی نو بیا دې هغه چې دی پالو ورزي هغه پالو ورسه مطلب یعنی دې هغه خو خون کی هغه چې د دمتوب یا د ګندګي ویډیو شروع کی نو په زرګاو څه په لکاو خلک هغه کتون کی الله دې په امت رحم وکړي دی الله عذابونه چې متوجي دي ځکه چې ارچا لا زدي دو او بیداری ورکون کې خلق څومره دي د لک خوش خوش مارا چې څومره دي نور عام ازادي دو الکان الکان الکانو فیشن کې دا شی داخل کړي الکان میک اپ کوي الکان الکان باندې میک اپ ته ضرورت دی الکان میک اپ کوي ته بیګیری ته چې میک اپ شروع کی نو بس پتاو په خزه کې فرق څه دی بیا وخت په کم ډیزاین چې جوړیږي بیا چې لګ دم تو پکې روشي ګډا پکې روشي سوچ کوا چې معاشره به کم طرف لسی په خېټه کې حرام پراته دي کاروبار دې حرامې اسباب دې حرامې معاشره ټول دې دغه دې دغه حالاتو اے مسلمان په ځان رحم وکا دی الله دې طرف نه دې کانو انتظار کوا الله ورولې دې کانی کته یریږي کته نه یریږي د دنیا په دغه نشو کې مسیح او الله کانی ورولې دې په دشي باندې انتظار کوه دا مونږ چې چغي وو دا جړا کو دا فریاد کو چې معاشري له دا خبره کو چې اے خلکو دې الله دې پاره پزان رحم وکړه دې الله دې پاره غر کیږي ډوبېږي تبا کیږي زلزلو پکانو پمس حقیدو الله د لوط علیہ الصلوۃ والسلام په قوم باندې یو عذاب نه وراوسته ګوره ډیر عذابونه وخا زلزلہ وا خلکو چې تول وو د هغه ځین را پر خپل وو بیا چې دې کله را وګرځیدل د هغه ځین را خلاص کړل شلیدلی پراته وو الله په دې کانو باران کړل داسې کانی چې په هر کانی دی هغه نوم لیکل شوی او دا به چې ولګیدل د داسې به سول په هغه خلک سوزیدل به پاغه الله دې عذاب نه ویریږي خپل بچی پام کوا لک سوچ کوا چې بچی لک کله په لاس کې دا موبایل ور کوي لک سوچ کوا ښا کله موږ دا درد دی درد غني نو بچی له پلاس کې موبایل باور کا قطعا دغه دماغ کچل دینی فائدہ غسل وی دینی فائدہ لا ګور اهتمام کا مشر کوئی کس ما نارینه له ما زنانه لا زنانه کمزورې بوټه دی ګورا ثم يتوبون من قريب بیا توبه وباسي خلق من قريب دی قریب شي راتللو نه مخکې مخکې قریب نه مراد دلته تشریح مفسرین فرمایي مرګ ده چلا مرګ له قریب لفظ کا استعمال کړلو چې د ټولو نه ډیر شي نږدې مرګ ده څه شي ده دا روایت اگر چې کتاب کې مې چې تللی دل نه علماء نه مې دل نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوسو کړو صحابه او نه مرګ په بارا کې تو څه ګمان نه یو صحابي پورته شو یا رسول الله زه چې کله مونږ له ودرېګم داسې الله اکبر وکم دا یقین مې نه چې سلام لبه ورسېګم اسنه بخیر باندې مرګ نبی علیہ السلام ته فرمایي تم خو یقینا بلکس فاصله یا رسول الله موس کې سلام ګرځوم السلام علیکم ورحمت الله خي طرف لا یقین مې نوي چې دغه طرف لا به مخ وګرځوم هغه نه مخ کې به مرګ راوشي وي تم خو ویل تم کې نه پیغمبر ته فرمایل ته تاسو خدا ګمان دی د پیغمبر دا ګمان دی چې سترګو لا یو ځل دا سه رب ور کې یعنی مطلب پټه کې او بیا کولاوي یو ځل رب ور کې او بیا کولاو کې دا سه یو ځل چې بند شي د مدمر یقینم نشته چې دوباره به کولاو شي تلا مرګ ډیر نږدې دی دای کنه دی دا خور سړی منی رو پر موټ سړی بي جک ځوان بي د کور نه به وته وي او کور له به څنګه وروړي الله دې دا غم چاله نه خي هغه ورځ یو ځای لا د جمعې شپه بیان لتلم په خبر کې د موږ دلته نږدې چې تا په دا په خبر کې یو ځای کې یو کورنۍ ونه د هغه چې د کور کې ماشوم پیدا شوی و د ماشوم حقیقه غوندې وا خوشحالي ونوي بازار لتللو په موټرسایکل غوخه وغیرہ څه شي راوړل ځان سه سودا راغستې وي سبوله به حقیقت کو پروګرام وکړو واپسې کې چکل ارتلل نو یو موړ په هغه موړ کې تاوي دو خیال نو سره ټیم پورش نو په دغه ځای کې د بار طرف نه ډمپر را روانو په هغه ډمپر لا و ټیر لدا څه ورځدلې دی او ډمپر یې په سر تیر شو بیا تصویر د چا وخت کاونو مولم چا ولا ګلو ډیر خراب شو دا سره داسې و لکه بالکل پلیټ نه پلیټ کې څنګه وو داس په کومه اراده به وته وي او به څه شي دا سره دی سره نه دی موت سره کې دی شي داسې مرګ ته پته لګي ته په جرایمو کې یې ته په ګناهونو کې یې ته په معصیاتو کې یې د سره د اراده نشته چې خپل ځون سیدا کوم د کور نه راوته یې څه پته لګي کور لري مړی او سي نو لګ د خپل ځان فکر شروع کول وروره دا خبره خو د خپل فکر دی کنه خپل فکر خو شروع کړه چې خپل فکر هم نه کوي بیا په مو په زناور کې څه فرق شو نو زناور هم خپل ځان فکر نه کوي زم نه خپل ځان فکر نه کوي نو په مو زناور کې څه فرق دی فکر څنګه کولی اسانه خبره شو دا قران اورې ته دغله لوخه کیږي داسې چې دا ډکیږي داس او دا لوخه دې دغه لپاره چې عمل په کوا دا ما حال کله کله انسان نه ملوي دا دې هدایت هواګانې کله کله چلیږي ګوره دې زندګی نه لری کا خرافات راو ګرځيږي الله الا الله فرمایي دې توبه قبولیت دې هغه چا دې پوره دی په الله باندې یعنی الله توبه دې هغه چا قبلوي چې هغه یعملون السوء گناهونه کړي په ناپوهی سره ډیر کړي ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب د مرګ چې هغه ډیر نږدې دی هغه نه مخکې مخکې فاولائک یتوب الله علیهم الله به مهرباني وکي په غوونه توبه به قبول کړي الله دې موږ ټول الله دې توبې توفیق نصیب کی راو ګرځيګه بس ته ستړيږي نه ته په دغه معصیات او په دغه فحاشۍ او په دغه ګناهونو باندې بس ته کنه اوس د آخرت تیاری شروع کا کلکا ځان اصلاح کا د زړه د صفائی کارونه شروع کا عبادت له زور ورکا مستقبل آخرت قبر محشر ځان له جوړ کا بیا به مقنی ماحول به په ضد کې راغستې وي ګناهونو به راغستې وي بیا به ګوره دې راګرځي دوت چانس برابر نشي آج موقع ہے موقع اسے دھوکا نہ کر دھوکا نہ سمجھ دغه موقع نه چې ته په دھوکا نشي ګورا کنر دې که خزا کزان دې کبوډا الله دا مقرر کړی مولا تر مرګ پورې خا الله دلته فرمای تر مرګ پورې ټیم نه خصو چکا الله بار بار بیان ای بندل حدیث کې دی پیغمبر فرمای ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله توبه قبلوي د خپل بندا چې تکمه پورې اخیری ځن کدن ته نه رسیدل دا موقع وا بیا چې ځن کدن کې ارت عمر چغي سوري وه بیا به نه قبلې فرعون هم ګوره کلمه ویلې و د مرګ په ټیم کې خو قبول شو قبول نه شو کنه سزا ته ملو شو الله دا غلي تر اخره پوری دی وی د الله سرو غوکه ښا د الله سرو غوکه بس چې په کوم لیر تر اونې د گمراهۍ په لیر رواني څوک په کومه گمراه روان دی ار سړی خپل ځان خه معلوم دی غند غلازت کتل او بهر له خلق له داسې لیدای شي چې سوچا مسلمان لیدای شي الله فرمایي دا خو دې زنه رسوا کوم کنه ته دغه پرده می ترګند کړه رسوا بش الله دې زکه نه رسوا کوي چې الله حکیم ذات دی الله په کار کې حکمت وي دغه د پوره چې کېدای شي دغه بندا نن را وګرځيږي مالا نن را وګرځي مالا نو زه دې نه رسوا کوم الله څوک رسوا کوي نه خو چې کله الله په غضب شي نو بیا الله خپل بنده رسوا کی ام د دنیا ام د آخرت الله دې بچ کی الله فرمایي ولې چې توبه للذین نشته قبولتیا دې توبې دې او کسانو دې پوره یعملون سیئات چې کوي هغه بد عملونه حتا اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې راشي غیلا الموت مرګ مرګ مخامخ ویني قال نبی وی چې انی توبت لانا بس اوس می توبه وکړه د مرګ په ټیم کې الله فرمایي توبه وباسي الله فرمایي چې داسې کس توبه نه قبل اومز او درې دل مرګ په ټیم کې توبه نه قبليږي دا د تول د زړه کجی او کوګواله لري په زور خزه په میراث نه غسل کیږي هغه انسان دی یا ایه الذین آمنو ای مومنانو لا یحل لكم ندی حلال تاسو لان ترث النساء چې په میراث کې یو سو خزه تو سکر هن په زبردست اسرا دا د مشرکین عادتو یغوی رواجو چې خزی به په زور په زبردستي باندې څه کولې هغه ځان نه پنیکا کولې یا هغه به چې خپل ځان تابع کولې الله فرمای ولا تعذلوهن ما تنگو تو سے دخذی لتذهبو چې وخل تو سے دینه به باز ما ته تمون باز هغه مہرونه چې تو سے ور کړی دي تو سے ور کړی دي یا دې تو څه عزیز دی هغه ور کړی دی الا یاتین بفاحشه مگر دا چې راتللو کې دا زنانا په بے حیا اسرا بد اخلاقی کولا نافرمانی کولا د چا سرا مبینتن خکارا د خاون سرا نو کبیه خلع دینه وغختلا نو بیا ته پیسې اغستې شيخه نو خاوند خزر دا غږ نه کوي چې اوس په دل روشا او خزا د خاوند له دانه چې اوس زناورا نن خدا د موږ معاشرت ته خوږه خبره کوا خوږه خبره کوا خو الله ویلی وعاشرهن بالمعروف د خپل خزو سره په خو اخلاق وخت روا معاشرت په خو اخلاق په خو طریقو سره کوا بے ځای خپل مخ خزوا مور خپل رته ما یادا کنزلی وته مکوا وهل ټکول ما ور کوا په خه طریقه ژوند کوي صاحب په خه طریقه پیغمبر ځکه فرمایي چې زنانو په بارا کې د خیر نصیحت قبول کو خیر سره کو خګړه نیکی د الفت ژوند تیرواوي سره خزه بډې شول نو بډا د خپل خزله دا نه چې بډې خوګه خبره وتا کا چې خپکیږي نه هغه د تاسو روزم ما محبت لري دغه سي خزه خپل خاوند نه بهتر القابات استعمالوي بهتر القابات زمون په علاقو کې خاون د خزه اغا نو بخلی اغا اغا څوک ته پنامه مخلی بهر حال دا سه ژوند تیر ولي پنان نفقه کې خرج خوراک کې ضرورتونو کې په خپل خپل جامه اچوي نو خزل امر وړه خو تجاوزات مکوا یو وی معاشرت یو وی دستور ګرا یو وی دستور نه وتی خبره دستور نه وتی خبره مکوا کما خبره د دستور وی بس هغه منل پکور دی بغیر د چور او چرا هر چاله په خپل قسمت او په خپل حساب باندې صبر کول پکور دی زیاتای نه خاوند کې نه خزه ژوند به ټیک فإن کرهت کرهتمون پس کچری تاسو بد غنې دا زنانا طبعا په طبيعت هم نه لګي په تقاضې بشریت یا داس یو کار ته شوی دی چې دا کار دی وجنه دی بس په طبيعت باندې خړه راغله ژوند ته رول دی وسره خ را نغلل فعسان زرد چې ان تکرهو شیا چې تو سه بدو غنو تبانیو شی ويجعل الله فی خیرا کثیرا وګرځوي الله پاګه کې خیر ډیر ته یو شی بد غنې خو لیکن پاګه کې به خیر وي نو کایوانی ما خبره دې تو نا خو خشي په ټولو صفاتو باندې پورا خو نشي کېدای کنه چې په ټولو صفاتو دې پورا وي اخلاق دیم خوي حسن و جمال دیم وي مال دیم وي تربيت په ټولو خبرو خو پورا نه کړه څنګه ته کمای خو پکې وي کنه الله فرمایي کوي یو صفات پکې نه خو خوي نو خیر دی کله شي هغه صفات نه خو خوي خو الله پکې خیر یې کوي ټول څه پته ته ټول هغه خپل خیر او شر پته نه لګي کوي نو خو وخت راو اسرا ګوره د کور زندگی جوړول دا ډېر هغه اهم پوینټ اهم نقطه واخا نو فلا تاخذو منه نو ما خلطو سدا غین شی انت شی طلاق ور کوي او د هغه خزه په ځای باندې بل خزه راواله نو ګور یاد لرا ک ډېری پیسې دې مر کړې وي مہر دې ډېر مر کړې وي نو ګور څه شیم ته ما خلا چې غلطی دې خزه نه او ته طلاق ور کوي نو ګور پیسې ته نشي اغستې بیا مہر ته نشي اغستې ها ک خزه طلاق وختونو بیا چې دې اغا پیسې ته اغستې چې کومې په مہر کې ور کړې دي دا غنا ثابت ادا شو چې مہر کډیرم وی نو جایز دی ګور قنطار الله ذکر کړو قنطار دلالت کوي په څه شی باندې په خزانه نو خزانه کې غوړي پیسې وکړ حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایلی الا لا تغالو فی صدقات النساء خبردار دې خزو په دغه مہرونو کې ډیر غلو مکو ډیر تاسو دا نکاح نکاحونه ګرانو ما کدا دې عزت سوي په دنیا کې او دې تقوا سوي دې الله په نس باندې د ټورنا اول به د پیغمبر چې کمی بی بیانې وای د پیغمبر چې کمی لونه وای د هغه به ډیر مہرونه وای هغه به ډیر مہرونه وای نو واخه زودري دا او هغه دا خبر او کړه وي موږ دې تو خبر او منو اے عمر کدی الله خبر او منو الله خو ویلی چې وا آتے تم احداهن قنطارن کتو سے ورکړې وی د خپل خذلا قنطار نو الله خو قنطار یې چې کډې راغم وي او ته یې کموي د حضرت عمر مقصد داو چې ګنې مہرونه عام طور باندې کم تړو چې نکاحونه آسان وي او د خزو خبرم صحیح و چې الله په قران کریم کې قنطار ذکر کړي نو په دغه لحاظ را ورکول جایز دی خو چې چا څومره وس دس رسیږي ښا دی وس دز نه خبره ګرانوا ما چې ته لکه په دغه زمانہ کې اوس پنځه تولې شپږ تولې لاس تولې مړه درې تولې چې وې نو سوچو کا چې چا سره دومره پیسې نو نکاح دې مشکل نه کړل خبره دې ګرانه کړه گزاره کوا احتیاط کوا چې دا عزت په ځای وي ښا کور لور اسم دې برچا کور لسی نو په عزت په اډه لګوا په سونو وغیرہ په دغو اسبابو کې لګه گزاره کوا بعضو علاقو کې باقاعده دغه خبره ده پر تاړ جوړ وي وی مہرونه به دغه نه سیوا کو نو داسې پابندی نه لګول په کور داسې وی چې دغه نه سیوا به قصدن غوړي نه هغه څوک ورکی ښه خبره ده مالدار کورنی وي نو ډېر مر کولای شي ډېر سونه څه ممانعات نشته خو عام طور باندې ډیماند دومره نه په کار چې هغه مشکل هغه نه به مشکل ورسیږي دا خو تخفض ځان په مشکل کې اچوي کنه خپل بچي په مشکلاتو کې اچوي مہرنا په طریقه الله فرمایي تا خذون و یا تاسو اخلي بهتانن دا بهتانن په زیاتې سره و اسما او په ګناه کار سره دا مال ته ته په زیاتې او په بهتان سره اخلي بهتان زیاتې او په ګناه سره دا خو به حلال نه بیا کنه وکيف تاخذون ترنګ اخلتو سه د دوینا دغه مہرونه واپس وقد افضى بعضكم الى بعض یقینا رسیدل کړي دي باز استاسو باز تا مطلب دا خلوت صحیح هم کړي دی نو ګور بیا خو حق شو کنه د بوزعي مالک ته جوړ کړل نو د هغه په بدلا کې پیسې ور کول خو کنه واخذنا منکم میثاقا غلیظا او هغه سره د غوخذو د تاسو نه میثاقا وعده غلیظا کلکا په وخت نکاح کې چې ته به د مو مہر ادا کوي هغه وعده دې کړی و هغه مطابق بیا سره ته داسې کوي چې ته دغه مہر اخلي مطلب دا چې مہر ته مراخلا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تفريغ